دغه کومه برخه که موږ ستا په ژوندانه کې وروښیو یا دغه له منځته راتګ نه مخکې موږ تا وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دي او حساب اخیستل زموږ کار دی آیا دغه خلک نه ګوري چې موږ په دغه سیمې را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا راتنګوو الله پاک حکومت کوي هیڅوک دغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او دغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي له دوی نه مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي هغوی هم غټ غټ چلونه چلولي دي خو کوونکی چل په ټوله نامه یوازې د الله په لاس کې دی هغه پوهیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر زر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامیږي او ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري